د دې پاوري دو سره حضرت مریم اویل اے پروردګارا زما به بچي څنګه وشي مال خو چا لاس قدر لا هم نه دی راوړې جواب ورته وشو هم دغه سی بکیږي الله چې سغواړي هغه پیدا کوي هغه چې د یو کار فیصله وکړي نو بس دومره وایي چې اوشه نو هغه اوشي